بسم الله الرحمن الرحیم بهر حال دی بد اعتقادی یعنی دی شرک و تشبیح بنیادی سبب او بنیادی وجہ او مرکزی نکتہ هغه دا وه چی د الله تعالی صفات او د مخلوق په صفاتو کی فرق نه وی د الله تعالی او د مخلوق په صفاتو کی فرق نه کول دا بنیادی سبب او بنیادی نکته د چا وه د گمراهی او د بد اعتقادی دا هغه وخت ځکه چې د الله تعالی او د مخلوق په صفاتو کې فرق نه کئ نو یا به تشبیه رئیسی که چرته مخلوق صفات بیا په الله تعالی کې ووایئ او یا به بیا شرک رئیسی که چرته د خالق صفات دا په مخلوق کې ووایئ نو دیو جنا شاہ صاحب دی خبر بیانول غختل چی زه دا خبره درته بیانوم چی انسان که صحیح دی اوهام وغیره نه دی ځان لری کی او بلکل ورته ځان خالص کی او په دی کی نظر وکی دی الله تعالی په صفاتو کی او دی بنده په صفاتو کی نو شاه صاحب وایی چی یقینا دی به په دی کی څه میندی فرق میندی گورا اللہ تعالی تا پا مستقبل شئینو باندې علم حاصل دا او انسان تا هم پا زنی امورو کی مقصد دا دی چی دی مستقبل شئینو علم کلا دتا چی سی حاصل شی چه دې نه تعبیر بیا په علم غیب سره کاؤ سی علم غیب خو لیکن الله تعالی ته چه کوم حاصل ده اغا بغیر دے تجشم دے فکرنا بغیر دے ترتیب دے مقدماتنا او اللہ تعالی تا چکم حاصل دا اغا دا نچ دتا چا الہام کڑای دا یا وحی چا ورطا کڑی دا یا کشف ته نه ده ته چی دا علم غیب حاصل ده دا ذاتی ده او کلی ده او انسان ته په ځنی امور باندی حاصل وی لیکن هغه یا تجشم دی فکر دی وجنه یا د غایت ځیرکی دی وجه نه هغه حالاتو جایزه واخلی بیا هغه مستقبل نتیجه له مخکی نه دی یو قسم پیشن ګویی وکی چی دی شی نتیجه به چی داسی او بیا غسی اوسی یا بیا دی کشف دی وجه نه چی اللہ تعالی ورته کشف کی یا دی الهام دی وجه نه یا دی وحی دی وجه نه کنبیو او علم غیب خبری له مخکی نه یې اطلاع ورکړی وه بهر حال خو د دغو وجوهاتو د وجې نه د ده علم وي نو یقینا خبره دا ده چی د الله تعالی علم او د انسان په علم کې ګوره څونه فرق شو دارنګي انسان کی هم قدرت تا اللہ تعالی کی هم قدرت تا دیوشی کولو خو د انسان قدرت ناقص تا او د الله تعالی قدرت هغه اکمل ترین چه دا قدرت تا ځکه چه انسان یو کار کئی یا په یو شی کی تاثیر کئی نو هغه د اسباب محتاج وی د زمانه د دغو شیونو او هغه شای به د هغه قدرت دایره کی وی او الله تعالی قدرت په هر شی باندې دا او په هر شی کې د اثر کولای شي او مقصد دا چې هغه د اسباب او د دغه شینو محتاج نه ده نو یقینا د باری تعالی قدرت او د مون قدرت کې چې انسان سوچو کی دا فرق بچکی مند کی دارنګ یو انسان کا سوچو کی نو ده ته به پته ولګیږي دی به د عظمت شرافت او قوت دا به دوه درجو ته چکی تقسیم کی چی یوه درجه د شرافت عظمت قوت دادا لکه دی به سوچ کی لکه عظمت تی بادشاہ په نسبت سره رعیت تا چه بادشاه د پاره عظمت شرافت قوت حاصل وی په نسبت سره چاته چه واخلی رعیت ته چه واخلی ځکه چه ده کثرت اعوان وی ډیر ملګری وی زیادت طول وی قدرت زیات وی مال و دولت ورسره زیات وی دارنګی یو بهادر سړی ده او ښه مضبوط تا پهلوان ده او بل یو عاجز سړی ده نو دی کی شک نستا چی دی بطل دی پارا دی بطل دی پارا یعنی دی شجاع دی پارا عظمت حاصل دا پا نسبت سر آغا ضعیف البطش دا دارنگ یو استاد دا او یو شاگرد دا نو انسان په دې باندې پوهیږي چې استاد دې پاره په شاګرد باندې څه حاصل ده عظمت حاصل ده خو لیکن په دې باندې هم انسان علم ده چې دا استاد او شاګرد په نفس عظمت کی دا چیزی سره شریک دی ها البته یعنی هغه قابل تعظیم ده هغه قابل تعظیم ده خو دونه دا چی مثال استاد هغه عظمت په دې شاګرد چه دا زیات ده دارنګي مقصد دا ده چی دا ټول چی دی عظمت تی ملک په نسبت سره رعیت تا نو در رعیت په نفس عظمت کې سره چوي شریک وي خودونه چې اغلط چوي په زیات وي یو داسې قسمه عظمت شرافت او قوت ته یوه درجه یې دغه ده نو دا درجه به په چا کې وي دا هغه انسان چې سوچ وکړي په ده کې او ده غوندې نور اشباه چې کوم دي په هغه کې دغه درجه د عظمت شرافت او د قوت راتلی شي او یو هغه درجه ده چه آ صرف په الله تعالی کی موندیږی د عظمت او د شرافت او د قوت هغه درجه چه آ صرف په چا کی په الله تعالی کی موندیږی او دا وی چه ته سستی نه وکی په تحقیق کی نو تا ته پته ولګی چه د سلسله دی ممکنات او آخر چا ترسی واجب تعالی ترسی واجب تعالی ترسی نو په هغه کی هم واجب تعالی دی پارا عظمت شرافت قوت چدا حاصل دا خو لیکن انسان په دی باندې پویږي چې دی درجتینو منځ کې چدا ډیر زیات چدا فرق تا دا دوما درجه دا الله تعالی سره چدا لایق ده او د اوله درجه دا مقصد دا دی چی په انسانانو کی هم چه کیږی موجودیږی دارنګه په دی باندی قیاس کا سمع بصر نور شینا بهر حال د صفات دی الله تعالی او دی انسان دا په اسماء کی چی دی سره شریک دی الفاظ کی چی دی سره شریک دی نو چی الفاظ کی سره شریک دی نو دین خلق ته اشتبار اغلی دا او ایغو خو هغه تفرقه کړی نه ده دی صفاتو دی الله تعالی صفاتو دی مخلوق خو صرف په لفظ کې سره شریک دي چې ایغه پاره سمع ده ایغه پاره سمع ده ایغه پاره صفت بصر ده ایغه دی پاره صفت بصر ده او نور تفرقه نه ده کړی نو چې به تفرقه نه ده کړی نو سبا بیا دغه صفات چیرته ویل دي التف الله تعالی کې نو تشبیه ونه جوړه شوی ده او مقصد دا دی چی دی الله تعالی صفات بیا په مخلوق کی ویلی دی نو چونه جوړ شوی دا شرک نو دا ټول نقصان عدم التفرقه بین الصفات چی دی الله تعالی صفات و عظمت او لویی اد نه د پیژندلی او هغه صرف په نام کی چونکی دی انسان صفات سره شریک دی نو دیو جنا بیا دو هغه یو شی سره ګرځولی دی نو دا اشتباه چی جوړ شوی نو بنیادی شاید دی شرک جرلو کټ کولو دی پاره دا ده چی الله تعالی په صفاتو باندې به چه رئیسی علم رئیسی او الله تعالی صفات چیرته بیانیږي دا مقصد په علم کلام کې بیانیږي نو توحید دی پارا ثابتولو دی پارا او دی شرک اغا جرلو کٹ کولو پارا دی مضبوط علم کلام ویلو چدا ضرورت تا چه سړی مضبوط علم کلام ووایی او ښه د صفاتو مباحث زده کی نو دعی به د الله تعالی صفات وپیژنی چه دی کله د الله تعالی صفاتو باندی د یقین رئیسی او وی پیژنی هغه بړایی نو دی به سبا هغه صفات په مخلوق کی نه وایی او دی په د مخلوق کی ولی وایی دی خطا شی مخلوق نه چیرته یو غیبی خبره صادره شی هغه ورته الله تعالی الهام کړای وی یا یې کشف کړای وی یا ده د خپل هغه د قراینو په ذریعه سره یوه خبره چی کړی نو یا مخلوق نه بل داسی یو کار صادر شی چی هغه عام خلقو نه نه صادریږي لکه احیاء الموتی وغیره داسی نو بیا دی دا خیال وکړي چې او دا خو الله تعالی صفات په ده کې چې دي موجود دي او دې ته نه ګوري چې دا خو چېرته یو جزئي دونه جزئي خبرې کې دي او الله تعالی صفاتو پاره خو عظمت حاصل ده بڑائی حاصل ده دا خو دی ایغا یو پرتو ده او چرته الله تعالی په یوی خبر دو خبرو کی لس خبرو شل خبرو کی وتا غیب چدی خودلی دی نو دی دا مقصد نه چی هغه چس عالم الغیب سو او چیرته الله تعالی په یو دوا دری خبرو کی ورته اختیار ورکړی چی دی کی تا خوښه ده نو دی دا مقصد نه چی دی مختار کل سه او چیرته له لری نه الله تعالی په سو خبرو دو خبرو کی لس شلو خبرو کی دا ورته خودلی دی چی و بدالتا او دی ایغ جی حالات پیلیدل او بیا بیا ورته بیان کړ خپلو ملګرو ته دی وخت نبی لکه حضور صلی الله علیه وسلم هغه کی را درومی چی هغه د خالد ابن ولید صیب ته بیا د سیف الله لقب ورکاوه هغه جنګ واقعا هلته ده په منبر غونډه او ته ناست وو ټوله یې ورته بیانوله چی اوس فلانی شهید سو اوس فلانی شهید سو دغسی نو بیا دا چیرته یو واقعات و واقعی لس شل واقعی دغه نه مقصد بیا دو دا جوړ کی چی او دا مقصد دا چی هر چیرته چه دا حاضر اناظر دا نو دا مقصد دا چی غلط فیمی دا دی حقیقت کی دی اغا انسان صفات او دی اللہ تعالی صفات ما بیس کی تفرقہ نی کڑی نو اغا نا مقصد دا دی چی دا اشتباہ بے چسی پیدا سی شجی نو دی وجوہات پا بنا بانی او بل غٹ سبب هغه چې د شرک او تشبیه مرض پیدا کیږي دا مرضونه دي نو چې دا پیدا کیږي یو خو د عدم تفرقه بین صفات دی وجه نه چونکه الفاظ سره شریک دي او بل وجه می توشوله چې هغه انسان نه یو داسې اثر صادر شي چې خلاف نور انسانان هغه څه نشي کولای نو دی دا خیالو کې چې یاره دا خو اوس ټول مکمل په دې صفت کې د انسان الله تعالی غوندې شاله کې داسې نه نو د شرک د تشبیه مرض کله د دینه پیدا کیږي او کله دین پیدا کیږي چې یو سړی چې کوم هغه موالید ثلاثه دي او هغه کې کوم خدای پاک صلاحیتونه اچولي دي کوم صلاحیتونه پکې اچولي دي استعدادات پکې اچولي دي نو هغه باندې علم نشي نو بیا دا شئی نه دی مقصد دا ده چی ستورو تا یا بل شی تا یا بل شی تا چه کئی مقصد دا چی منسوب کئی نو دینه بیا شرک جوړ سی کنی په دی شئینو کی خدای پاک خپل صلاحیتونه او استعدادونه چی دی اچولی دی نو هغه باندې دی پوی نشی نو مقصد دا چی بیا دی بل چاته منسوب کئی نو دینه دا مرضونه چه کیږی دا جوړیږی نو شرک مرض آل دینه جوړیږی خو دی پاره بنیادی شی آ دا ده چه په دی صفاتو متعلق به دی علم رئیسی بیا به مقصد دا دی چه دی ته شرک او دی تشبیه نه چه سی محفوظ شی اوس تاسو په دی خبری پوه شلو ښه جی ځکه چه دا خو مونږ وویل چه په ذات کی باری تعالی سره څوک څوک نه شریکوی په دی چه هیچا اختلاف نه ده کړی چه واجب واجب واجب لذاته صرف الله تعالی ده په دې کې نه شریکوي په خلق تی امور عظامو کې نه شریکوي البته په تدبیر او په دغو شیونو کې چې کوي مقصد شریکوي او دا ټولې کیسې صفاتو سره چه لري تعلق لري نو صفاتو کی تفریقه کول دی سره به مقصد دا چې دی شرک جل نه چسی آب او خیزی تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص دا کی صدر تک یو ته ګور شجی لکه عظمت تی بادشاه ته واخله په نسبت سره رعیت ته مما یرجع الی کثرة الاعوان و زیادة الطول چی دی رجع چاته کیږی کثرت اعوان ته او زیادت کی چاته قدرت ته چی ده پاره زیادت تی قدرت او کثرت اعوان او عظمة البطل یا لکه عظمت تی هغه شجاع بهادر واخله والاستاذ یا دی استاذ واخله په نسبت سره ضعیف البطش ته دی بطل والا واخله او دی استاد وال واخله په نسبت سره تلمیذ ته مما یجد نفسه یشارک العظیم فی اصل الشیء چی دی د خپل نفس په دی کی موندی خپل نفس لرا چی آ شریک ته دی عظیم عظیم سره په اصل شیء کی ادی تفریقه باندې دلائل ضرورت نشتا چی سړی دی علم ور پاره وکی یلا دا مشاهده دا اوس ګوره بادشاه پر عظمت حاصل ده او الله تعالی پر عظمت حاصل ده نو چیرته دا خو بیوقوف وی چیرته شیخ رشید لا پرویزی چه هغه وای چه نه د زمکی سپر پاور چوک تا بوش تا یو رج خپل بیان ورکړایو نو دا خدا سی بیوقوف وی حالانکه الله تعالی پر عظمت حاصل ده او بادشاہ پر عظمت حاصل ده خو لیکن د الله تعالی عظمت او د بادشاه عظمت کی ډیر چه ده فرق ده هغه د لس پنځو ورځو عظمت ده وینی په سترګو باندی چه له هغه نه غټ بادشاهان تیر شوی دی او مړ شوی دی او کله په خپل وخت کی ذلیل شوی دی او بیا پانسی کړی شوی دی نه وینی او الله تعالی عظمت داسی عظمت ده نه الله تعالی پر قوت تی سمع اصیل دا انسان پر نو دی دا مقصد چی تو اس دا وای چی دا یو شی دی الکه الله تعالی دا ټول مخلوقات کائنات چی س کش پش کئی کنا اوری چی پا اندر دریابونو کی دننه س مقصد دا دا چی آواز کئی اغا دے اوری او تا معمولی ایلہ تر دو رکو دا کنی لگ کتر نالر ناری بدر کئی اوری نا نو الله تعالی پر صفت بصر دا تا پر دا لیکن دی اللہ تعالی بصر او دی تا صفت بصر دا سر یو شای دی نو دی منس کی تفریقی دا خو بالکل چی دی واضح دی دا چی دی واضح دی شجی وثانیت وثانیتهما او دوما درجه ما اغدا لا یوجد الا فی المتعالی جدا چی آنمون دیگی مگر پا متعالی جدا کیوی اغا عظمت اغا شرافت او قوت ولا تن فی تفتیش هذا السر او ته سستی مه کوه په تفتیش ته دې سر کې په دې کې سستی مه کوه ښه یې حاصل کا حتی تستیقنا تر دې چې دا تا یقین راشي په دې خبرې ان المعترف چی کم کس یو ور پدی بانی اقرار کئی بی انصرام سلسلت الامکان چی دا سلسلہ دی امکان کٹ کیگی الا واجب یو واجب تاخیر دا سلسلہ دی امکان بکٹ کیگی او دا طول ممکنات یو واجب تعالی چی دی پیدا کری دی چی چا دا نظریه یی لا یحتاج الی غیره او داسی واجب دا دی واجب تفسیر کئی چی هغه بل چاته محتاج نه یی نو دا ټول سلسله دی ممکناتو به انقطاع اخر په واجب باندی کیږی قاضی کی بیا پدی باندی خپل دلائل دی یضطر الی جعل هذه الصفات نو دا معترف سړی آ به مجبور وی په طرف دی دغو صفاتو التی اغا یتمادحون بها علی درجتین هغه صفات چی دو یو بل مدح سره په کئ نو دا صفات په صفات کمالیه چی دی یقینا دا سړی به صفات کمالیه دوه درجو ته چه کئ تقسیمئ درجة لما هنالک و درجة لما یشبهه بنفسه یو به هغه درجه یی چی الله تعالی ته به حاصله یی او یو به هغه درجه یی چی ده یا ده غوندی نورو خلقو ته به چی حاصله یی نو چی یو وار مقصد دا دی چی انسان کوم خلق دا منی چی د سلسله د ممکناتو اخیر چا باندی ودریږی په واجب تعالی باندی او هغه بیا ایغ دا ټول ممکنات چی دی پیدا کړی یو وار چی چا دا نظریه وی او دا دی اکثر اهل عقل نقل چه دا دا نظریه ده سوا دی دهریه او اصحاب البخت والاتفاق وغیره سه لغونف فئه قلیله د آرامیانو نور ټول په دې باندې چې سلسله د ممکناتو جاعل واجب خوا ته څه کېږي ودرېږي نو چې چا یو ور دا نظریه یي هغه به یقینا صفات کمالیه څه کوي په دوه قسمه کوي او وایي به چې صفات کمالیه دوه قسمه دي یو هغه درجه ده چې الله تعالی ته ثابته ده او بل هغه درجه ده چې چا ته ثابته ده انسان ته ثابته ده ښه جي اوس د اشتباه د چا نه جوړه سی الشرک والتشبیه ضلالتان متوارثتان شرک او تشبیه دا دوه ګمراهی دی متوارثی دی دا دغه سی په توارث کی یو بل نه چی دی راغلی دی دا شرک او تشبیه دا داسی دوه ګمراهی گانی دی چی متوارثی دی میراثی ګمراهی گانی دی دغه سی بیا پی در پیر چلیږی نمبر ایک داسی عنوان ورسره دا عنوان لګولای سو وینشأ هذان المرضان من وجوه ثلاثه او دا دو مرض چی پیدا کیگی دا دی دری وجوهات دی وجنا پیدا کیگی دا دی مصری چاپ والو هغه لګولی دی عنوانات ته دا دی شاه صاحب عنوانات ندی ګورا دا دغه پروفیسورانو چې د دو کوم پی ایچ ډی پر ورکړي دغه خپل لګولې دي ډیر ځای بلکل خوند نه کوي هغه عنوان چې دوه تر باسله یي کله کله شي خو کله بلکل مقصد دا دی چې سمونه نه سره خوري چې هغه عنوان یې کوم تر باسله یي ښه جي ينشأ هذان المرضان من وجوه ثلاثه دا دوه مرض دا درې وجوه نه سکیږي پیدا کیږي اوس آدا دي هغه درې وجوه دا دي چې شرک او تشبیه نر پیدا کیږي ولما كانت الالفاظ المستعمله في الدرجتين متقاربه کله چه هغه الفاظ چه کوم استعمالیږی په دی درجتینو کی دا سره متقارب دی الفاظ خو یو دی یو سمع ده یو بصر ده یو قوت ده یو اراده ده فربما یحمل النصوص الشرائع الالهیه علی غیر محملها نو دیر کله ته بیا حمل سی هغه نصوص نصوص ته شرایع الهیه او علی غیر محملها په خپل محمل نه علاوه په بل چا باندې حمل سی هلته ساق ذکر شوی وی تا ساق ته هلته ید وی دلته ید تا ذکر شوی ده هلته سمع وی ته په خپل نو ډیر کله تا بعضی خلق رایسی هغه نصوص په خپل محمل نه علاوه په بل چا باندې چه کی حمل کی نمبر دو دین مرض دا پیدا کی گی وکثیرا ما یطلع الانسان علی اثر صادر من بعض افراد الانسان او ډیر کله ته یو انسان ابتلا مینده کی په اثر باندی په یو داسی شی باندی اثر باندی چی آصادر شوی وی دی بعضی افراد دی انسان نا یا ملائکو نا یا غیر دی دونا ایغنا صادر شوی یستبعده من ابناء جنسه چی دا انسان دغه سکار صادرول دی ابناء الجنس تی دینا چی گنی بعید گنی یعنی نورو انسانانو نا دغه سکار صادر دل انسان تچخکاری عجیبخکاری ایو انسان نا چرت صادر شوی نو دالته بیا چی دا سړی سوچ وکی چی وای دا خو نور څوک داسی نشی کولای ده دغسی وکړ فیشتبه فیشتبه علیه الامر بیا په ده باندې امر مشتبه سی او دا صفت تی ایخ سړی ذاتی دی وګڼی او ایخ ته خدای ووایی د خدای صفات پکی ته ورته ووایی نو مشرک شی فیثبت له شرفا مقدسا وتسخیرا الهیا بیا ثابت کی دا دغ انسان پرا چی دا یو امر ونصادر شوی دا چی عامو خلقو نه نسی صادر شوی دغ انسان پاره ثابت کی بیا د بل انسان نور انسانان شرافت ور پاره ثابت کی شرافت مقدسه او تسخیر الهی چی دی خو دته داسی تسخیر حاصل ده لکه الله تعالی ته چی کوم تسخیر چه ده حاصل ده شرکونه جوړ سی ا دی ته نه ګوری چی هلکه دا یو خلاف عادت کار چی دنه وسو دا دده معجزه ده ادا ورله چا ورکړی ده الله تعالی ورکړی ده ښه جی دریم ويعرفها من جنسه او دئ مقصد دا دئ چی بیا هغه څه کئی پیژنی هغه استعدادات صلاحیتونه آ پیژنی ومنهم من لا یستطیع ذلک او ځنی داسی دی چی دا طاقت نلری دا طاقت نلری نو آ بیا دا شئینا لا بل چاته منسوب کئی لا ستورو تا یا فلانی شی تا یا فلانی شی تا وکل انسان مکلف بما عنده من الاستطاعة او هر انسان دا مکلف تا پا ایغا باندی چی کم چور دا خوا تا طاقت وی خپل طاقت ورا علم باندی دی چی دا مکلف تا چی دا با دی اللہ تعالی پا صفاتو چور علم وی خپل طاقت وره علم به یی په یعنی دا ضروری نه ده چی په صفاتو دی هر سړی دور علم یی لکه مثال متکلمین چی یو علم کلام ماهر سړی یی هغه چور علم یی په نه په دی کی البته جهل بسیط معفو ده خو جهل مرکب په دی کی معفو نه ده چی نه پوهیږی او دی مقصد دا ده چی ځان پکی چه کئی پوه ګڼی نور مقصد دا ده چی دی الله تعالی ته دی وسپاری چی الله تعالی ډیر لوی چه ده ذات ده هغه هر څه وینی ګوری اوری څنګه څنګه ده شان سره چی دی لایق دی دونه او دی دا تاویل دی دی حدیث مبارک تا وهذا تاویل ما حکاه الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم دا تاویل دی دی حکایت تجکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کڑے دا چی مخ کی زمانے کیو سڑے ہو آغا حدیث مبارک تا دی بخاری شریف من نجات مسرف علی نفسه امر اهله بحرقه مخکی می بیان کړه دی پس بیا چ کوم دو چور دکړه دا هغه دکړه چی یو مسرف و پجان باندې مقصد دا چی اسراف کړه او یعنی گناهونه کړی وو ایغ نجات خبره پکی ذکر دا امر اهله یو گناهگار سړی خپل خاندان ته حکم کو خپل بچو ته حکم کو بحرقه چې زکل مرش بیا ما وسوځو و تذریة رماده او ما دا ایره چی کوم دی دا سره خوره وره کو څه په دریابونو کی واچو څه په جنګلو کی څه چیرته څه چیرته او دا ولی حذرا من ان یبعثه الله ویقدر علیه دا دینا چی دا دینا یاریدو چی بیا ما خدای چیک کی او خدای پاک مقصد دا چی بیا په ما باندې به مقصد دا چی قادر شي چیک به میکینو بیا به عذاب راکی نو دی وجه نه دا خواره واره یې کو فهذا الرجل بیا داسې وشو چې دا خدای پاک دی پاساو چې کله مړ شو دریابونو ته حکم وکړ چې دا اجزا روباسو جنګلو ته حکم وکړ چې رای وړو هغه نه مرکب کروی بس چې اورتیل چې تا دا ولی کول ورته وی چی خدای پاکه ما دا یقین وه چی ته خو په بیا پیدایش باندی چه یی قادر یی خو چه ممکن وی کنه یعنی ده خو دا خیال وو چی ممکنات وی او ده ته خپل ذهن کی دا ممتنع ښکاریدله چی مثال یو واری دریابونو کی څه ایری شی څه بل ځای کنه نو دا به چه ممتنع نو ګوره خدای پاک بیا دی وباښه په دی باندی دی ده مواخذه ونکړه حالانکه ده ته خو دا صحیح صفت علم بیا وه نه کنه خو خو مقصد دا دی چې هغه جهل بسیط و جهل مرکب نه نو په دې باندې بیا د مؤاخذه نه وکړه یعنی دی چې معفو کړ دې نه پته لګېږي چې په صفاتو باندې مقصد دا دی چې دونه اجمالي علم دا ضروري ده نور تفصیلاتو باندې خبر والی عوامو ته آ چېرته کېدای شي آ مقصد دا دی چې هر سړي ته نه شي کېدلی بلکې هغه مقصد دا دی چې ملایان ګوري هغه پکې سم پکې آ خوا دې خوا شي بیا څوک ګډې وډې پکې وایي څوک څه وایي ځکه علم کلام دا اهم علم ده خو هغه سره سره دقیق ترین علم هم ده په دې کې ګوتې کېښودل دا څه ګپ خبره نه ده دقیق ترین هم ده اهم ده خو چې چور کوم شي اهمیت زیات وي دوی هغه بل جانب بیا چې مقصد زیات وي داسې نه چې بیا په ګډو وډو پکې سیخې په پوهېږې نه او څه خرافات وایې شجی من نجات مصرف على نفسه امر اهله د امر وک خپل اهل ته بحرقه پسوځول سره وتزریه رماده او پخوار ور کول دی اغه ایرو سره حذرا من ان يبعثه الله ويقدر عليه فهذا الرجل استيقن بان الله متصف بالقدرة التامه ګور دغ سړی په دې باندې یقین و چې الله تعالی متصف ته قدرت تامه باندې لیکن چی څه په وچوبی کی دی او څه په دریابونو کی دی ممتنعون ده دا خیال وچی دا ممتنع ده او مقصد دا ده چی پدی بانی با اللہ تعالی قادر نی فلم یجعل ذلک نقصا نو دا دی په حق کې نقصان و نه ګرځاو شاپ ماخوذ نشو فاخذ بقدر ما عنده من العلم نو دا مؤاخذه شو په ایغه اندازې ور چې چور د علم وکړو او د تشبیه او اشراک په نجومو سره او په صالحین و عبادو سره چه هغه هغو نه خرق عادت کارونه به صادر شوی وو دعاګانې به یې قبلېدلې کشف وغیره دا په دوئ کې متوارثه خبره وه دا تشبیه شرک دا دغسې په دوئ کې چه وه متوارثه وه نو اوس عنوان ورنه رواتو چه الشرک والتشبیه ضلالتان متوارثتان دا دوه داسی ګمراهی ګانی دی چه دا متوارثی چه دی ګمراهی ګانی دی میراث کی پی در پی یو بل نه چه کیږی هر چلیږی او دا مرضونه د شرک او تشبیه دا دی وجوه ثلاثه و نه پیدا کیږی چه کوم وجوه ثلاثه ما در ته پکی بیان کړ چه دی دغو نه د تشبیه او شرک چه سی هر پیدا شی عدم تفرقه بین الصفات او اطلاع علی اثر صادر من بعض الافراد او عدم معرفت عدم استواء فی معرفت الدرجة العالیة دغو دری امورو نه مقصد دا شی چه سی ار پیدا شی اوس چه څونه انبیاء کرام ا راغلی دی نو ایغو حقیقت تی شرک هغه خلقو ته چه دا بلکل واضح کړی ده چه ګوره دا کار مکو دا شرک تا او ټولو د توحید دعوت چه ده هغه چلولی ده.